په لعنت شوي دي هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی دی من بني اسرائیل د بني اسرائیل نه على لسان داود و عیسی ابن مریم په ژبه د داود علیه السلام او د عیسی ابن مریم علیه السلام دې خلکو باندې لعنت شروع شوی د موسی علیه السلام نه شروع شوې ده ابتدا کې پې د هغوی له طرفه لعنت راغی بیا ورپسې داود علیه السلام ته لعنت ویلی دی بیا عیسی علیه السلام او اخره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یهود افراط او تفریط به کو گمراهی کې مبتلا و نو په دوی د الله د طرفه لعنت راغلی دی د دغه لعنت په وجه باندې د دوی شکلونه بدل شو چا نه خنزیران جوړ شو چا نه شادوګان جوړ شو بیزوګان دې دې کې دوه پیغمبران ذکر شو علی لسان داوود او عیسی ابن مریم بتقاضای مقام دی ده چې دوه پیغمبران دي کړی خو حقیقت کې د لعنت ابتدا په دوی د موسی علیه السلام نو شو او انتها یې په خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم باندې شو یعنی مسلسل د څلورو پیغمبرانو په زبان په دوی لعنت ویل شوی دی دی د پیغمبرانو مخالفت کړی دی د حق نه تجاوز کړی دی نو ظاهري او باطني شکل د دوی بدل شوی دی ظاهرا او باطنا په دوی لعنت راغلی دی تمام آسمانی کتابونو کې په کافرو لعنت ویل شوی دی خو د بني اسرائیلو زور ظلم سرکشي د حد نه زیاته شوله مجرمانو جرم کو غیر مجرم منې کول نه مجرم او غیر مجرم بے تکلفا یو بل سرا ہم مجلس ہم پیالہ ہم نوالا که د ګناه کار به چا کو د دغه زمانې بزرګانو پې بد نه ګڼل تندې پې ترې وکړې نه نو الله د داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام په زبان مبارک باندې په دوی لعنت ویلی دی په ګناهونو باندې زړورتیا د دوی د حد نه زیاته وه نو چې لعنت پې کوم راغلی دی د لویو پیغمبرانو په واسطه باندې هغې هم غیر معمولی تباهي کړې ده بیا د دغه لعنت په نتیجه کې کم خلک چې افراط و تفرید کې مبتلا وو نو ظاهرا او باطنا بزوګان او خنزیران ته جوړ شوي دي ظاهري خو د دوی شکل بدل شو د بوډا نه خنزیر جوړ شو او د نوجوان نه بیزو جوړه شوه خو د باطني مسخې دایره دومره وسیعه ده چې دېږ یهودو کافرو ښکلي مسلمانان چې د الله منونکي دي د رسول الله منونکي دي د کتاب الله منونکي دي د دوی د کتابونو د دوی د پیغمبرانو تصدیق کوونکي دي دغه ښکلي مسلمانان یې پرېښودل او د مکې مکرمې د مشرکانو ملګرتیا وکړله چې هغه خالص بت پرست او جاهلان نو دا یهود لاړل او د هغې بت پرستو جاهلانو سره دوستانه تعلقات جوړ کړي که چېرې دوی د الله په کتاب باندې د الله په پیغمبر باندې ایمان او عقیده لرلې ممکنه نه وه چې دوی د مکې د کافرو سره اشنایي کړې د مسلمان خلاف ساز بازې کړې وي نو دوی باطنا هم خراب شوي دي په لعنت شوي دي زړونه یې خراب عقیدې خرابې د پیغمبر علیه السلام هم په لعنت ویلې دي لا یتناهون دوه معنی دي په خپله نه منې کېدل د ګناه د کار نه او دا معنا روح المعانی کړې ده او دا معنا دا ده چې نورې نه منې کول د ګناه د کار نه او دا خبره مشهوره ده چې بني اسرائیل د ګناه کار یې په خپل هم کو خو نور یې د ګناه نه نه منې کول نو عذاب کې راغی کانو لا یتناهون عن منکر دې په خپل نه منې کېدل او بل یې د منې کو د ګناه د کار نه عن منکر د هغې ګناه نه فعلوه چې دوی کوله ته به وینې ډېر د دې کتابیانو نه دا بني اسرائیل ترا کثیرا منهم ته به وینې ډېر د بني اسرائیلو نه یتولون الذین چې خامخا دی دوستی کوي د هغه خلکو سره کفرو چې کفر یې کړی دی کافرانو نه مراد مشرکین مکه کعب ابن اشرف یهودی مکې مکرمې ته تللی دی او د مکې مکرمې د کافرو سره ساز بازې کړې وې او د مسلمانانو خلاف راپورته کړي دي د کعبې خلاف یې نیولې دی د الله په مخ کې د بیت الله په خوا کې د کعبې د خلاف لاندې د رسول الله خلاف سمجوتې کړي ترا کثیرا منهم ته به وینې ډېر د بني اسرائیلو نه یتولون چې دوستي کوي الذین هغه خلکو سره کفرو چې کفر یې کړی دی لبئس ما قدمت لهم انفسهم لبئس ما ډېر ناکاره دی هغه چې قدمت چې وړاندې لېږلي د دوی لپاره لهم د دوی لپاره انفسهم د دوی نفسونو ان سخط الله عليهم هغه دا چې الله غصه او غضب کړی دی په دوی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دوی همیشه وي کم ذخیره د اعمالو چې د مرګ نه مخکې اخرت ته لېږلې ده هغه د دوی د غضب الهي سبب جوړېږي د عذاب ابدي د مستحق کېدو لپاره بس ده لبئس ما قدمت لهم ډېر ناکاره دی هغه عمل قدمت چې وړاندې لېږلی دی لهم د دوی لپاره انفسهم نفسونو د دوی ان سخط الله چې غصه او غضب کړی دی پد الله علیهم په دوی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې دوی همیشه دي ولو کانو یؤمنون بالله کچر دی خلق ایمان روڑی پا اللہ والنبی او پا خپل نبی باندی ایمان روڑی وی نبی نا مراد سوک دی کچر دی ایمان روڑی پا اللہ او پا نبی باندی چی موسیٰ علیہ السلام دی وما انزل الیه او په هغه کتاب ایمان راوړل چې په موسی علیه السلام نازل شوی وي په موسی علیه السلام او په تورات ایمان راوړی وي متخذوهم اولیاء نبو نیولې دي د کافرانو لپاره په دوستۍ باندې او بعض مفسرین وی وی د نبی نه مراد محمد رسول الله ولو كانوا يؤمنون بالله او کچر دوی ایمان راوړی په الله والنبی او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی وما انزل الیه او په هغه کتاب قرآن ایمان راوړی چې په محمد رسول الله نازل شوی دی متخذوهم اولیاء نبونی ولدی مشرکانو دغه په دوستۍ په دې دویم تفسیر دینه مراد منافقان دي نو دې به د مشرکانو د مکې سره ساز باز نه وي کړی او د مسلمانانو خلاف به سمجوتې نه وي کړی ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن دير دي كتابياننا بني إسرائيلنا ولكن كثيرا منهم لكن دير دين فاسقون ما فرمان لي موحدين وبان التفرجيح الترجيح الله تجدن اشد الناس عداوه خامخا به ته وینې ډېر سخته خلکونه په دشمنۍ کې للذین آمنو هغه خلکو لپاره چې ایمان یې راوړی دی د مسلمان سختترین دشمن څوک اليهود والذین اشرکو یهودیان او هغه خلک چې مشرکان دي د مسلمان سختترین دشمن یهودی او مشرکان او د دې په نسبت باندې د مسلمان طرف ته مایل دوستۍ ته مایل عیسایان ولتجدن اقربهم مودة خامخا به ته بیا مومې اقربهم ډېر نږدې د دوی نه مودة د محبت لپاره للذین آمنو هغه خلکو چې مؤمنان دي الذين قالوا انا نصارى هغه خلک چې وایي چې موږ نصارا یو د یهودو د مشرک په نسبت چې څوک ځان ته نصارا وایي د مسلمان دوستۍ ته قریب دي په نسبت د هغوی دا ولې وی ذلک بأن منهم قسیسین دا په دې وجه چې په دوی کې قسیسین عالمان دي قسیسین معنا عالمان پکې ورهبانن او په دې کې درویشان دي او د دې په نسبت باندې عیسایان په دې کې عالمانو خدا پرس درویشانو پکې نه هغوی اسلام طرف ته مایل نو دې آیات کې د مسلمانانو سره عداوت یا مودت دشمنی یا دوستی په دې معیار باندې د اهل کتابو ذکر وشو چې حق پرست او خدا پرست په چا کې وي نو د حق پرسته او خدا پرسته په وجه باندې مسلمانانو سره بغض او دشمنی نه لري خو د دې صفتونو خلک په یهودو کې ډېر کم بلکې نشي لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا په یهودو کې ډېر ښه سړی او په نصاراو کې نسبتا زیات خصوصا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د حبشو بادشاه نجاشي او د هغه د ملک حاکمان او عوام په دې کې داسې خلک ډیرو چې هغه مسلمانۍ ته مایل په دغه وجه باندې د مکې مکرمې مسلمانان چې د قریش مکه نه تنګ شو نو د پیغمبر علیه السلام حبشو طرف ته د هجرت مشوره ورکړه وی فرمایل ما اورېدلي دي چې د حبشو بادشاه نه په خپله ظلم کوي او نه بل ظلم ته پرېږدي نو صحابه کرام حبشو ته لاړل په لومبي ځل باندې یولس صحابه کرام حبشه ته تللي وو په هغې کې عثمان غني رضی الله تعالی عنه او د هغه بیبي چې د پیغمبر علیه السلام لور بیبي ده رقیه هغوی یې تللي دې نه پس بیا جعفر ابن ابي طالب په مشرۍ کې بله غټه قافله لاړه چې په هغې کې دوه اتیا سړي حبشه ته دین هجرت وکړ د حبشو بادشاه او د هغه ځای عوامو د دوی ډېر ښه استقبال وکړو او امن یې ورله ورکړ قریش مکه په غوسه کې راغلي او هلته په قلار مسلمانان نه پرېښودل یو وفد یې ولېږه هغوی یې تحفې تحایف ډالۍ ورکړي د حبشو بادشاه ته یې ولېږل درخواست یې دا وکړل چې دا مسلمانان د خپل وطن نه وشړه خو د حبشو بادشاه د حالاتو تحقیق وکړ او جعفر ابن ابي طالب او د هغه د ملګرو نه د اسلام او پیغمبر اسلام حالات معلوم کړل بیا بادشاه اسلامي تعلیمات چې واورېدل وې دا د عیسی علیه السلام د تعلیماتو سره موافق وي او د هغوی د پېژندګویۍ مطابق وي چې د هغوی په بیانونو کې د عیسی علیه السلام بیان کې او په انجیل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو ذکر او خوشخبري ده د دې اثر دا وشو چې بادشاه د قریشو وفد نامراد راولېږه او تخفې ته حایف ورته واپس کړه صفا جواب یې ورکړ دا مسلمانان زه د خپل وطن نه نه وباسم جعفر رضی الله تعالی عنه د نجاشي بادشاه په دربار کې د اسلامي تعلیماتو یو مختصر او جامع خاکه او نقشه جوړه کړه بیا د دې بزرګانو قیام په حبشو کې د هغې داسې اثر وشو چې د حبشو عوام او حاکمان د هغوی په زړه کې د پیغمبر علیه السلام رښتینی محبت او عظمت پیدا شو نتیجه دا شوله چې پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته کله هجرت وکړ ملګرو سره پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته تشریف یوړو نو د حبشو مهاجرین هغوی مدینه منورې ته ډېر په عزت او په احترام د حبشو بادشاه را رخصت کړل او خپل د مذهب لوی لوی عالمان او مشایخ د هغوی یو وفد یې هم پیغمبر علیه السلام ته راولېږه چې د هغوی شمار اویا سړي اویا کسان دا وخت د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې درویشانه او راهبانه لباس کې راغلل پیغمبر علیه السلام دوی ته د سورت یاسین آیاتونه ولوستل او دې وخت ژړل د سترګو نه اوښکې روانې وې وې دا کلام د هغه کلام سره څومره مشابه دی کوم چې عیسی علیه السلام ته نازل شوی دی او دا وخت ټول په ټول مسلمانان شو د دې د واقعې نه پس د حبشو بادشاه خپل د اسلام اعلان وکړ او یو خط یې خپل زوی له ورکړ او یو بله جرګه پیغمبر علیه السلام ته راولېږله خو د هغوی د ملاقات نصیبه نه وشوې په لاره کې په دریاب کې کیشته ووړېده او د بادشاه زوی او ملګري هغوی په سیند کې لو شو خط پیغمبر علیه السلام ته راونه رسېده نو دې آیاتونو کې لتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى هغه خلک چې د هغوی په زړه کې د الله یره وه حق یې قبله و ویره دې مصداق د نجاشي بادشاه او د هغه ملګري دي او الفاظو کې عموم دی د حکم عام دی تمام نسوارا که د حبشو دي او که د بل ځای دي خو حق پرست وي انصاف پسند وي نو هغوی اسلام ته مایل دي دا ولې وایي په دې خلکو کې عالمان وي نو دې ده کې الله پاک د نصارو د یو خاص جماعت مدح او ثنا صفت بیان کړی دی چې هغوی کې خدا پرستی وه حق پرستی وه پکې لکه نور نصارا هغوی کې دا صفت وي نو الله یې صفت کړی دی او که دا صفت پکې نه نو د دې آیات دا مطلب نه دی چې تر قیامته عیسایان چې دي دا مسلمان ته دوستۍ ته مایل دي او مشرک او یهودي ورته مایل نه دی موجوده وخت کې په دې عیسایانو کې د اسلام دشمنی د یهودو نه ګورې کمه نه ده د مشرکانو نه کمه نه ده که خدا پرستی او حق پرستی پکې اوس پیدا شوه اوس یې خدای صفت کوي او که پکې نی نو هغه وخت د پیغمبر علیه السلام وخت پکې لږ کسانو کې وه د هغوی صفت شوی دی او تر قیامته د ټولو عیسایانو صفت نشته ځکه علت الله ویلی ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا په دې کې عالمان او درویشان دي وانهم لا یستکبرون او دې تکبر نه کوي نو دا صفتونه اوس وخت کې نشته لهذا موجوده نصارا د مسلمانانو دوستان نه دي په کوم قوم کې په کوم ملت کې د خدا پرست حق پرست علما او مشایخ وي نو ټول قوم به الله ښه ساتي او چې خدا پرست او حق پرست پکې نه وي هغه قوم به محروم وي لتجدن اشد الناس عداوة خامخا به ته بیا مومې ډېر سخت په دښمنۍ کې د ټولو خلکو نه زیات دښمنان لتجدن خامخا به بیا مومې اشد الناس ډېر سخت د خلکونه عداوتا په دښمنۍ کې للذین آمنو مؤمنانو لپاره اليهود والذین اشرکو نو ډېر سخت به بیا مومې په دښمنۍ کې یهود او هغه خلک چې مشرکان دي ولتجدن اقربهم خام خاب بيامو مومې اقربهم دير نږدې دين مودة دوستيتا للذين آمنوا مؤمنان نصارى الذين قالوا إنا نصارى أغا خلت من نصارى ذالک بان منهم قسیسین دا په دې وجه چې په دوی کې عالمان دي ورهبان نو په دوی کې درویشان او پیران دي فانهم لا یستكبرون او بل دې وجه نه چې دوی تکبر او غرور نه کوي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول هر کله کې چې ووري دوی واذا سمعوا هر کله چې دوی ووري ما انزل الى الرسول هغه قران چې رسول الله سلام تنازل له ترى اعينهم وبوي نستر اذا دوی تفيض من الدمع چې اوخ کې تدېږي مما عرفوا من الحق په دې وجه چې دوی حق پیژندلې پیغمبر علیه السلام ته وفد راغی د حبشو د بادشاه د طرف نه او پیغمبر علیه السلام ورته آیاتونه د قرآن پاک ولوستل سورت یاسین وی د دوی د سترګو نه اوښکې تللې جړه دی او دا کلام د هغه کلام سره زیات مشابه دی کوم چې عیسی علیه السلام ته راغلی پیغمبر علیه السلام دوی ته دعا کړې ده او جعفر طیار د علی رضی الله تعالی عنہ ورور هغه هغه وفات والا ته چې تاسو واپس بادشاہ ته لاړ شئ نو د دې د پیغمبر علیه السلام دعاګانې او د مسلمانانو ستاسو احسان منل دا به ورته بیان شي وی د دوی سترګو نه څومره اوښکې تلې چې د دوی ګیرې لمدې شولې نجاشي بادشاه هم په خپل وطن کې جوړلي وي د هغه سترګې سترګو نه اوښکې تلې او چې کوم وفد یې راغلی دی هغوی هم دومره جوړلي دي چې ږیرې لندې شوي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول هر کله چې دوی واورېدو ما انزل الى الرسول هغه قرآن چې نازل شوی دی پیغمبر علیه السلام ته ترا اعینهم ته به وینې سترګې د دوی تفیضو من الدمع چې اوښکې ترې څاڅي راتویږي چې رابېږي چې اوښکې مما عرفو د دې وجې نه چې دوی وپېژنده من الحق حق یې وپېژندل یقولون ربنا دی ویل ربنا آمنا اے زمن رب من ایمان روڑے فاکتبنا مع الشاہدین پس اولی که من گده گواهی کون کنسا من تا منو ستا اللہ تا منو ستا پیغمبر منو نو پدې گواهی کې من اولی کا تو ایمان به ولې نه روړي وما لنا لا نؤمن بالله فمن باندې څه شي ویلي چې موږ به ایمان نه راوړو په الله پاک باندې وما جاءنا من الحق او په هغه څه باندې چې موږ ته حق راغلی دی ونطمع ان يدخلنا منګه تمه لرو ان يدخلنا چې داخل به کې منګه لره ربنا زمنګ رب مع القوم الصالحين خالدین فیها همیشه به دوی د جنت په دې باغونو کې وذالک جزاء المحسنین او دا بدله د نیکي کوونکو ده والذین کفروا وکذبوا او هغه خلک چې کفر یې کړی دی وکذبوا بآیاتنا او نسبت د دروغ یې کړی دی بآیاتنا زموږ آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم اے ایمان والو لا تحرمو محرام وی تاسو طیبات ما احب الله لکم هغه پاکی زسیدونه چې الله تاسو د پاره حلال کړی دي ولا تعتدو د حد نه تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين الله محبت نه کوي د حد نه تجاوز کوونکو سره دې آیات کې الله بیان کوي چې ترک دنیا ترک شهوات اللذات یو درجه کې محبوب او پسندیده دي خو په دې کې الله اندازې مقرر کړې دي حد یې ښولی دی نو د حد نه تجاوز د الله نه دی خوښ او دا حرام دی یو حلال چیز حرامول د کې درې درجې دي یو دا چې عقیدتن یې حرام وګڼي یو حلال شی دی او ته پې عقیده د حرام وګڼې دویم دا چې په قول باندې یو څیز په ځان حرام کې لکه قسم وخورې زما د قسم یې چې زه به دا نه خورم یا فلانې کار به نه کوم او دریم دا چې عقیده او قول خو دې نه وي کړی او صرف عملا یو حلال شي پرېږدي رومبدي صورت کې یو شی چې حلال وي قطعي یقیني دلایلو سره معلوم وي چې دا حلال دی او یو بندې په ځان حرام وګڼي نو دې د الله د قانون مخالفت کوي نو دا سړی کافر د اوښانو پې حلال دي د اوښانو غوښې حلال دي بني اسرائیلو باندې الله حرام کړی ولې حرام کړی یعقوب علیه السلام باندې د خپې درد راغلی او هغه نظر منلی و وی الله که دې زه جوړ کړم نو خپل محبوب خوراک هغه زه پرېږدم نه دی کوم الله جوړ کړ نو د اوښانو پی او غوښې د هغه ډېرې خوښې وې د د نظر د وجې پرېښول چې هغه نه خوړل قوم کتل چې بابا یې نه خوري نو بس هغوی نه خوړل اخر کې پرې خدای حرام کړ اوس په اسلام کې د اوښانو غوښې او پې الله حلال کړل اوس یو سړی وایي چې نه دا په بني اسرائیلو حرامو نو زه نه خورم او زه حرام ګڼم نو د اوښانو پې او غوښې قرآن ویلي چې دا حلال اوس چې کوم سړی حرام ګڼي کافر عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ مخکې یهودي ډېر لوی عالم و د یهودو بیا په پیغمبر علیه السلام ایمان وروړو لوی درجې صحابي دي ده په زړه کې وي چې د اوښانو پی او غوښې حلال دي نو خدای حکم خو نه دی کړی چې خامخا یې وخوره نو چې خامخا حکم نشته نو نه به یې خورم او عقیده به دا کړم چې حلال دي خو خره مې نه نو په یهودیت به هم عمل کېږي او په اسلام به هم عمل کېږي په اسلام عمل داسې وشو چې زه ورته حلال ویم په یهودیت عمل داسې چې نه یې خورم الله ورته یې داسې مه کوه ودخلو فی السلم کافه ټول په اسلام کې داخل شه د اسلام حکم دا دی چې خورې وې څکې د اوښانو پی به څکې د اوښانو غوښې به خورې او حلال به هم ګڼي نو د حرامو غوندې معامله ورسره مه کوه چې نه یې خورې نه یې څکې دویم صورت دا دی چې الفاظ قسم باندې یو شی په ځان حرام کړي قسم وخورې زما د قسم چې فلانې شی به نه خورم یا فلانې کار به نه کوم یا ما فلانې چیز په ځان حرام کړ نو په دې باندې په دې قسم یا په دې حرام لفظ باندې تا په ځان حرام کړ نو په غیر د سخت ضرورت نه دا قسمونه مه کوه ګناهګارېږي او بیا دا قسم مات کړه حلال شی ولې حرام دی د قسم کفاره ورکړه حرام لفظ دی دا هم قسم کې راځي لکه یو ځای ته لار تا ته چې مخکې کړه چې وسکه وی نه څکم وسکه وی حرام شکه مې وسکړه نو ته په دې نه پوهېږې خو دا دې قسم وخوړه اوس که چا بیا مجبور کړه چې زه دا وسکه او تا دا پیاله ګوټ کړله نو درې سوه روپۍ به ورکړې د قسم کفاره به ورکړې لس مسکینانو ته به دوه تیمه طعام ورکړې او یا به د لس مسکینانو دېرش دېرش روپۍ ورکړې دا په څه لفظ د حرام به ویلی وي په ځان یې حرام کړی دریم قسم دا چې عقیده او قول باندې یو حلال شی د پزان حرام کړي نه لري او عمل وسره داسې کې معامله وسره داسې کې لکه د حرامو همیشه د پاره د یو شیز پرېښې دی نه استعماله نو که دا حلال شیز پرېښودل ثواب ګڼې نو دا بدعت کې دا د یهودیانو پیر درنه جوړ شو راهب درنه جوړ شو او کله دې خلاف کول واجب او داسې پابندي قائم ساتل ګناه ګڼي ثواب پکې نه ګڼي په بله وجه باندې لکه تا له ښه نوي پرهېز دی بعضې څیزونه داسې چې په بعضې بیمارو کې د هغې ډاکټر منع کړې ده نو ته یې نه استعمالوې نو دې ته خو ته حرام نه وې نو که د علاج په طور دې ته پرهېز کړی دی نو ګناهګار نه او که نه دې پرېښوده چې ثواب ګڼې نو بیا ګناهګار شوې واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون بل آیات کې الله فرمای هغه الله نو یریږي چې تاسو کې ایمان وروړي کم رزق چې حلال الله درکړي دی خورا اوسکا بس الله نو یریږي نو خورا اوسکا نو حلال او پاک چیز پرې خودل او پکې ثواب ګڼل دا تقوا نه ده تقوا دا ده چې د حرامو نه ځان بچ کړه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا محرموي طیبات ما احل الله لكم هغه پاکیزه څیزونه چې الله تاسو له حلال کړي دي ولا تعتدوا او دا حد نه تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين الله محبت نکي المعتدين لحد لا تجاوزك ترى وكلوا مما رزقكم الله